و اعد لهم ما استطعتم تیارې وکړي د دې مقابله ته څومره طاقت یې ساسو من قوت د سامان د جنگ نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الا ان القوت الرم دا قوت چې ده رمی ده ویشتل درې زره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل صحابه کرام مستقل لا کار کاو چې هغه به د دې لپاره خپل روټین جوړ کړی او نظام الاوقات د نخې ویشتلو له وتلله نبی اسلام یو ځل بهر بهر وته نو کسان یې ولیدل چې هغه ویشتل نخې ودرولې څه کسان یو طرف ته او څه بل طرف ته نبی علیه السلام د څه صحابه سره ودرېده هغه نورو لیندې را رازان سره کړلې او غش یې نه ویشتله نبی علیه السلام ته یې ولی که نه ارمو ارمو په اناباکم کان رمیا ولی ولی ننګیالو ولی ولی نشانه بازی کوئ نو وې دا الله پیغمبر اوس په موږ سره اشتلو کو ته خو دغه یو طرف سره ودرېدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام او تریزه ردوانو سره ما ولای سه گزارونه ور دې سره وکم سو دا بل سره وکم دې ته وی تربیت دې ته عملی تربیت وی د الله تعالی پیغمبر ویری دی د بچی حق په پلار باندې دار چې کتابت دو توخی و صباح تورمیه امام بهقی رحمت الله لیکلی نن سبا د مسلمان بچی چې ټوپک راواخلی هغه ته غلط نسبتونه کوي مړه وای دا دسې دی وای دا دسې دی لو پر شوی دی وای دا اوس دسی کی نه دا د باندې د بچی حق دی تربیت به ورته ورکې ټوپک بوله اخلي تماچه ولا واخله دا اول نه دې ډز ډوس سره عادت کړي چې بیا په خو یریږي نه کنه او د الله تعالی پیغمبر وای چې چا تربیت زده که او بیا ورسته هیر که نو دا ګناهګار شو د چره د چره پلیس منا او قد عصاه یا د سوی چې نبی اسلام زما امتی نه دی او یا وی چې نافرمانه شو د الله تعالی صحیح حدیث تیر مسلم ومن رباط الخیل او ساتل شو او دا ساتل شو وسونه نه اس وساته ځان له موټر سایکل بدین یا تواخله چې په دې بازار کې او پکې یو خنجر ولم مرداروم بیا بیا به زما ته موقع ګوره کنه کله کله ور دیو چې په دغه باندې رواني دا غش شکی کړ دیو ځی کنه نو یو پکې اوس میتیاز لتل نو ته په سلار شوی ولا څه طریقه وته جوړه که خامخه دغه تراغله کور تراغله دی اوس په چټي باندې نو وای ولا جمعه ته بزیا و پټی ته زیا و چرته دی کنه خامخه کینه ته وای ولا موټر سایکل لغی سره پاغه سور شوزه په کم ځای کې وتا بیا عمومي لاړ شو من ربات الخیل د الله تعالی پیغمبر وای چا چې د الله تعالی د رضا لپاره د جهاد په نیت باندې اسو ساته نو قیامت پر ورځ باندې داغي ګندګي داغي وړي میتیازي داغي ډکی میتیازي داغي خوراک سکاک دا ټول په تل د میزان کې ډیر لپاره حساب شي د دې لپاره صحیح حدیث تر بخاری تورې بو نبی یادو والله وعدو وکم او الله تعالی پیغمبر وای د اسونو په تندو کې تر د قیامت پورې خیر الله تعالی یې خو دی ترهبون به عدو الله و عدوکم چې راوي تاسو پاغي باندې دشمن د الله تعالی دشمن تاسو و آخرین من دونهم او څنور کسان دی هغه په مو یاره ویلا تعالی مونږ تاسو نه پیژنئ دا څوک دی دو فرق مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا چې مجاهد سره ټوپک یو اسی دا چې را سپا را سپا یې کېو داسې وې که نه چې الله دې راله راولي نو نو چې اوس دا منافق یې که نه ستا خواته نو په هغه باندې مې ورور خوله راشي چې څنګه چللی دا سړی خو ډېر خطرناک دی خو ستا سره ګرنېټونه ویني نو هغه به په خبره باندې پوهېږي که نه الله وایي یو دې ښکاره دښمن دی نو بل دې نه د د نستوڼي مار دی ستا سره په دې کور کې ستا دښمن دی منافق دی نو هغه به ته داسې وایي که نه اطلاع خو ورکوي که نه نو پوجانو ته برابطه وکړي چې هلکه نن یې درې ګرنېټونه نور واخیستل نو زړه به یې ونه چوي ولې یو ما یې بل جوړ کړ او خبر خو نه یي تماچه یې واخیستل او خالص وایي چاره دې دله پیدا عیسی والا وله منو نو دا الله وایي درې دشمنانو د زړونو په دې باندې وچوي داسې کار وکړي که نه مسلمانانو تیاری وکړي که نور جنګ نشي کولی کوم ځای کې د درې پوجانو ګاډي ولاړ یې د هغې د ټیر نه خو وایستی شي که نه الله به له به دغې باندې هم ثواب درکړي په کم ځای کې دیو چیرې لرګي راوړي دي یو تیلی او ته وه لرګي خو ته وسې ځکه دیو دې ته چیرې د بجلی تارونه تللی دي نو دغه وکه څه دش طریقه ولا جوړ کړي چې ور واخلې وال دغه ترانسفورمر او غر سیدن د وسوځي دومره کولای شي کنه په څه طریقه باندې ګور ځان له په جهاد کې برخه وکړي بل طالب دی هغه زی عملیات لذي سنې پرولي نو ته پوسټ یو کو ته وای د میاشت خرچري زما شوله یو تاسو به چې زی نو زبرله چې ډوړی ول زه تیاروم دا ته وای تر سنایپر کاروای لذي نو کارتوس ته په ما شول د وی میاشتې کارتوس ته ما شول ته وله دشمن باندې چې داز وشو کپاغه باندې ولګید او کنه الله تعالی تعالی ثواب درک و آخرین من دونهم نور کسان دی علاوه د ښکارا کافرانو نه هغه څوک دی منافقان دی لا تعلمون هم تاسو نه پیژنئ الله یعلم هو الله تعالی خو ډیر زیات خه پیژني و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله و پایلیکم خا د خپل مال چې خرج کوم نو دروجه کې او بیا څه خورم بیا خدا 4 روپۍ را سره نشته د ډیوانو روپۍ را سره بیا نشته الله تعالی وایي ته یې خرچه کړه زه ورله زیاتې درکمه زه ورله زیاتې درکمه الله تعالی به دله په دغه مال کې ورله الله تعالی برکت واچوي او هغه چې خرج کوئ تاسو ته شی په لار د الله تعالی کې پوره بدل کړئ چې تاسو ته بدله د هغې و انتم لا تظلمون ستاسو سره به ظلم نشي کېدلی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا چې د مجاهد په سبیل الله د پاره سامان تیار ک نو دا داسې لري کده چې jihad کړي او دغه په دغه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي چې هغه چې کله وفات کېده نو د 50 زره دینار وصیت یې وکړ چې زما د مرګ نه وروسته دا مجاهدین لور کوي 50 زره دینار اوس په دې وخت کې دا غینه جوړیږي تقریبا د شپېته لاکو نه برابر جوړیږي ابن عساکر غروات ذکر کړی دی دا وصیت وکا د مجاهد سره کومک وکا ابن سهل رحمت الله علیه امام قرطبی رحمت الله علیه واقعه لیکلی ده دعوت جهاد 258 نمبر صفحه باندې مغشته ده د امام قرطبی رحمت الله علیه په حواله لیکلی دی وای ابن سهل په نوم باندې یو مسلمانو لس لاک دیناره چې دا غینه اوس په دې وخت کې یو کروڑ او شل لاک روپۍ دی جوړیږي مروجه پاکستانی دا دی جوړیږي یو کروڑ او شل لاک روپۍ د دې وصیت یو کوی دا مجاهدین لور کوي دا مال چې دی دا ولګو د الله تعالی په لار کې دا قیمتي شي و ان جنه للسلم فجنه لها وتوکل علی الله بل قانون که کافران تنگ شوی دی ډیر او داسې وای چې دزبندی را سره وکي نو ستاره پر جایز دی چې دزبندی سره وکي خو هغه ته وای ته به ته نه وای کافر ته به ته نه وای چې ستړی شوی بلکې چې هغه مطالبه وکړه صلح سره جایز ده واجب نه دی صرف د جواز خبره ده ته به ځان ته تیاری وکړه ته به مرګري تربیت کا ته به خلکو له دعوت ورکا ځان له تیاری او ته ونیسه صلح سره وکړه خیر دی یو کال او سره وکړه دوه میاشتې او سره وکړه درې میاشتې او سره وکړه نو الله تعالی و ان جنحو لسلم او کدیو مایل شوله لسلم هغه روغ ته نو پجنه له ته ته عمر مایل شو توکل الله ځان سپاره په الله تعالی باندې انه هو السمیع العلیم دغه الله تعالی اوري ویناګان لره العلیم پوی دی په کارونه باندې و ای یرید ان یخدعوک او کدیو دا غواړي چې ستا سره دوکه وکړي په ان حسبک الله نو ستا لپاره پوره دی الله تعالی هو الذي الله تعالی ذات دی ایدک چې مضبوط کړی ته بنصره په خپل امداد باندې و بالمؤمنین او په مرګرتیا د مؤمنان باندې الله تعالی ته مضبوط کړی و الله فبین قلوبهم او مین راوسره الله تعالی په زلونو د مسلمانانو کې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تی مراد دي او د دې د دې وضاحت تیرې په سوره ال عمران یو سل دریم آیات کې مخکې بیان شوی دی ټول صحابه کرام ورونه ورونه لو انفقت ما فی الارض که خرچ کړی وی تاسو په ځمکه کې جميعا ټول ما لفت بین قلوبهم نو مینه وتا نه راوستي د دې په زړونو په منځ کې نو بس الله تبارک تعالی دغه په زړونو کې مینه پیدا کړله لیکن الله تعالی مینه پیدا کړ د هغې په زړونو کې انه عزیز حکیم د الله تعالی زورور ذات دی حکمتونو والا دی حدیث کې راځي د الله تعالی پیغمبر وایي چې چا د ورور مؤمن مسلمان سره په خیر وکړ لاس یې دراونیول نو د دنه د ګناهونو ریږي ریږي لکه څرنګه چې د خزان په وخت کې د ونې نه پاڼې ریږي الله تعالی د ګناهونو دنه داسې وریږي داسې وریږي یا ایه النبی حسبک الله من اتبعک من المؤمنین دا بل قانون دی دې ته وی لسم قانون دا مجاهدینو امیر له پکاري چې رندو کې نه په الله تعالی باندې پوره اعتماد وکي دا بنوي چې سبا خورو دا بنوي چې را کارتوس نشته تیارې وک په الله تعالی باندې پوره اعتماد او باور وسوکه امیر سه محترم یو ځل په یو مجلس کې خبره وکړه وی مجاهدینو ته دغه ویم چې ډزې به کوئ او د غیر پر خپل یو تعداد خو د په دومره مقدار باندې مونږ ته وی چې امیر سه محترم دا چې سه طالبان مجاهدین تر چې ویل نو دا چانټې بیا ټولې تشي دا بیا وری ډزې کوي او چې امیر سه ویلی دا خبره وکړي امیر سه محترم دا غوي زما په الله تعالی باندې دومره اعتماد دی توکل لې چې ما ته لس پټې کال تو سره کولې شي نو سلام را تر کولې شي وې دا چې په الله تعالی دې څنګه انا عند ظن عبدي بي چې په ما باندې څنګه الله تعالی وي څنګه یقین چې په ما باندې وکه هغه شان ته ما مولا بر سره کوم نو د مسلمانانو امیر له پکار دین مجاهدینو چې پورا اعتماد په الله تعالی د الله سره سره خپل تعلق برابري یا ایه النبی یا نبی صلی الله علیه وسلم حسبک الله پوره دی تلر الله تعالی او منی توا کم من المؤمنین او او هغه چا در هم پوره دی چې ستا مرګرتیا کړی د ستا تابعداري کړی د مؤمنانو نه و منی تبعک او پوره دی هغه چا لره هم چې ستا تابعداري کړی د من المؤمنین د مؤمنانو نه یا ایها النبی حرج المؤمنین علی القتال ایکم منکم 20 صابرون یولسم قانون حاصل داره د دا مسلمانانو امیر لپاره کار دی چې مجاهدینو ته ترغیبات ورکړي زی په زی باندې د قران کریم درسونه شروع کړي او دغه سي دعوت په جواب باندې دعوت په قلم باندې وړي وړي کتابچې دي لیکي او خپل مجاهدینو ته خوري چې پاغي کې د غیرت او پاغي کې د الله تعالی د دین د قربانۍ د پاره چې هغه تیار شي داسې واقعیت پکې ولیکا داسې بیانونه چې جاری کا اف متولګه زه په ځای باندې شرعي دورې او تجاری کا د لپاره چې مجاهدین چار چی لکه بیټری ده کنه بیټری نه چارو جزی کنه نو کله چې ډیر وخت الله تعالی کتاب چته بیان نشي نو چې دا مؤمن مسلمان چې کومه جذبه یې هغه ورځ په ورځ باندې چې بیا کمیږي چې مجاهدینو علاقې ته ورشي څه ډزې وکړي او څه د الله تعالی کتاب ته غوږ کړي او څه د کافرانو د دې ظلم او زیاتې دا ته ویني په دې کې بیا په انسان کې جذبه پیدا کیږي الله تعالی وي دومره تیار کا چې یو مجاهد د لس سره مقابله وکړي او که د لس سره نه تیاریږي نو کم نس کم چې یو خو د دوه مقابله خامخا وکړي یو خو چې د دوه مقابله وکړي کنه الحمدلله زمونږ استشهادیان یو په لس نه یو په زره یو په لس په انسان باندې نه روغ روغ بلډینګونه او دغسې روغ روغ چیرې د غټ غټ ګاډي او د دې مقابلې ته ورځي یا ایه النبی نبی صلی الله علیه وسلم حرج المؤمنین علی القتال تیزی ورک مؤمنان لر په جنگ کول باندې یکم منکم نو کوي تاسو نه 20 صابرون شل کسان سورناک یغلب میاتین غالب کیږي با په 200 باندې و یکم منکم میاتون کو تاسو کې سل کسان یغلب غالب کیږي با میاتین الف من الذین په زرو دا کسان باندې کبرج کو بره کړی دی یعنی یو په لس باندې مقابله شوله یو طرف ته شل مجاهدین دي 200 کافران دي یو په لس باندې مقابله شوله یو طرف ته سل دی نو بل طرف ته زر دی نو یو په لس باندې مقبره ده ذالک بانهم من الذين كفروا دا کسان نه کوبره کړی به انهم قوم لا يفقهون دا کداسې قوم دی چې دی په قاحت نه لري دی نه پويږي دیو نه پويږي مؤمن مسلمان چې مؤمن مسلمان شو نو بیا په ورزي هغه د سی بیا نه وای چې راځي په ورځي وای چې راځي چې په ورزو د سی خبره کوي الان خفف الله عنکم وس اسانتیا راوستله الله تعالی به تاسو باندې وعلم ان فیکم ضعف او پوه شو الله تعالی چې یقینا به تاسو کې کمزورتیا ده په ابتدا د اسلام کې یو پلس باندې مقابله دینه منه تختی او کوه تختیدلې نو التمخ کې فقط باب غضب من الله وما واه جهنم وبئس المصير مخکې بیان شو کړه خو لیکن بیا الله تعالی سنتیا راوستله یو په دو باندې مقابله ده فرض ده او که دین زیات څومره کولای شي نو بس مقابله دی وکي علما لیکلي دي زیات هم په سرینو د دې آیات په باره کې ویلي دي دا مخکې آیات منسوخ شوی دی خو لیکن زمونږ استادانو به ویل چې دا منسوخ نه دی ولی اوس هم داسې کولی شي مجاهده چې یو په لس باندې د مقابله وکړي یو په دېرش دی ورته وکړي خو مخکې صابرونه لپه ذکر شوی دی او تفسیر سراج المنیر والا لیکلی دی چې صابرون ماندار چې روغ اندامونو والا دی سالم دی قوی دی زله کلک دی مضبوط دی بهادر دی او بالکل په اعمال باندې سنبال دی نو ور دي شي کنه په یو په 200 دی ورشي یو په سل دی ورشي یو په شل دی ورشي دا صحیح ده او لک کمزوري دی بدن په لحاظ سره یا نور اعمال کمزوري دي برداشت نشي کولای نو یو په دوه باندې بخونه تختی دې دې کې لفظ د خپ پر راغلی یو خدا دلیل پرې باندې چې منسوخ شوی نه دی خپ په پای نه اسانتیا به کې صرف راغلی ده په دغه حکم کې دوی علماء دا ذکر کړی دي چې په دې آیات باندې په دې تیر شوی آیات باندې کې چا عمل وکړ یو په لس باندې مقابله یو کړله نو بل اتفاق الله تعالی او تاجر ورکي نو په منسوخ حکم باندې خو عمل نه کی په منسوخ باندې خو عمل نشته نو په دې باندې چې چا عمل وکړ نو څوک دانش ویل چې الله تعالی او ته ثواب ورنکړه نه ثواب بیا هم کی نو بس صحیح ده دغه اعلی مرتبه ده چې د یو د سلو سره وجنګیږي 50 سره وجنګیږي او دغه سی خو د یو د دوه نو راتختی نه الان وس الان خفف الله عنكم الله تعالی سنتیا او سره وتا سبحانه و عالمان نفیکم ضعفا او پوش الله تعالی په تاسو کې کمزورتیا را پي کوم من کوم یت نو کې سل کسان صابرتون سورنا کېغلی و میتین غالب کیږي په دوه کس په دوه سو باندې و یکم منکم الفون کو تاسو کې زر کسانی یغلبو الفین نو غالب کیږي به دوه زره باندې باذن الله باذن الله د الله تعالی په امداد باندې ښه په خپل څه نشي کولای په الله تعالی باندې بر وسو ک والله مع الصابرین الله تعالی مرګر صبر نه کړي ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتا یسخن فی الارض الله تعالی دا بل قانون ذکر کړي په دې آیات کې بل قانون دی او دا دولسم قانون دی او دا هم د مسلمانانو د مجاهدینو د امیر د پاره دی په دې قانون کې خبره دا چلیږي چې کله په ابتدا د جنگ کې د قیدیان راوستل نو الله تبارک تعالی فرمای وس په دغه جنگ کې ډیرو قیدیانو دا خبره وکړه ډیرو قیدیانو کې دا خبره وکړه چې موږ مسلمانان یو اوس گرفتار شوی ده کنه اوس په خامه خاده چې زه مسلمان یم نو الله تبارک تعالی دا غیر پر اوس خونه خی طریقو ته الله تعالی خی طریقه دا ده چې ته ورته دا ووایه چې یاره ته چې مسلمان وې د اوسه پورې زما د خلاف له ولې راتللې په ما دې بمبار کوه زما خلاف ته راغلی وې او دا خبره چا کړې وه دا خبره کړې وه عباس رضی الله تعالی عنه دا خبره کړې وه کله چې هغه پکې هم ګریفتار شو صحابه ورته ویل هلکه تا خپل وراره په خلاف باندې راغلی دا خو دې عجیبه خبره کړې ده نو هغه خو ته ډېرې خبرې وکړې وروسته سورې توبه کې راځي وایي ما له په دې باندې پېغور مه راکوئ بلکې زه درته دا وایم چې بیت الله کې زه څه کله کار راشي زه د هغې مرمت کوم حاجیانو له چېرې شودر اوښان ورکوم ستوان وله ورکوم د زمزم اوبه خلکو له ورکوم نو داسې ما له پېغور خو بیخي مه راکوئ کله چې ورته نبي صلی الله علیه وسلم مخامخ شو ای کاکا وې څنګه چلې ته خو هم پکې وې نه او هغه د جمعې د ورځې پروګرام راته نه وکړلې پوجان له نو نبی علیه السلام ته ویل انی کنت مسلمن زه خو مسلمانم خو دوی په زور باندې راوستم دا خبره تو کړل په حدیث ته مسند احمد کې راغلی دی هغه د ایمان داوا وکړه ویل مسلمان یم زر تر سي کافر ښکارم خو غوره ته ویل چې راځه لاړ شم لاړم وسرن په ما ته ویل چې لخر جوړ کړه په لخر کې را نغللې نو بیا ری کور سیزو دا خبره ما ته وکړه دا آیات نازل شو دا وړیر څه وای خیر دی دا وسوي الله تعالی چې پیډیت واخله پیدیه تی واخله چې کوم نور د چانه څومره پیدیه اخلي د دنه مخله اقا شند کې پیدیه کدا وای زه مسلمان یم نو داسې دوا او توکا ک یقیني ته مسلمانی تا چې دا څومره مال ستانه واغې سره شپ پیدیه کې الله بل نور درکیزه خو وس د سیده چې الله تعالی د پیدیه حکم را لګره د پیدیه تی واخلي پیدیه تی واخلې د پیدیه حکم شته دی اوس که ته دا ماپ کې نو بل ورچ بل گرفتار شي هغه هم دا وای چې زه مسلمان یم بل بوج زه مسلمان یم نو د الله تعالی د پیدیه حکم خو ختم شو کنه نو دا تی واخلې او که دا مسلمانی نو ته وای الله تعالی بل نور درکې دا خبره شوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام راجم کړل وې دې قیدیانو سره بندیانو سره څه وکړو عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل زه خپل اوله خبره وکم وې د سره عزت مونږ نه شم ټینګېدل زه خپل خبره کوم بس تاسو بیا ځان نه سکوي وې دا دار چې د د چا چې به خپلوان دین او اق هغه ته ورس پاره چې دی جمعات دی مخې ته مردار کی خبره خلاصوي خپل کارونه وکي بس بس دی ته بس ناس یو مونږه ساتو به ورور پیریو تکو دا زما غب کې ما تراو بس یې قتل کم او تر خپل تر قتل که خبره وخلاص شي داسې پکې ځای بس خبره خلاصوي کنه عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ ته ته بګی سوي و دا الله پیغمبر زه خو پکې دا وې ما چې اور به بلکو په یو خړ کې اور به پکې بلکو ورو به شو ته ټول خلک به ته ګوري چې دا بیا بیا خلک ته عبرت واخلي نو بس دغه زما خدا خو خده او بکر رضی الله تعالی عنہ ته ته بګی سوي و زه خو پکې دا وې چې دا الله تعالی پیغمبر پیډه تی واخلې مال به تی واخلو او کدیو مسلمانان نشي نو دیو اولاد د مسلمان شي سورې نوح کې راځي شپږشتم آیت عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ ته ویل وستا مثال بشان د موسی علی السلام باندې ده ربنا تمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم وستا مثال خدای په شان کې سورې یونس کې برش اتاتیک او بکر رضی الله تعالی عنہ ته ویل او بکر رضی الله تعالی عنہ ته وی چې ستا مثال د ابراهیم علی السلام په شان تکره په من تبعانی په من تبعانی په انه مني ومن عصانی په انک غفور الرحیم وستا مثال دغه په شان تکره سوره ابراهیم شپږ دیر شمایت کې ورشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس فیصله وکړه دا چې پیډیا ته واخلې بس پیډیا ته دغه نه واغستله نو چې کله د پیډیا حکم جاری کا نو کاکا به کې ویل چې مسلمان یم الله تعالی دا آیت راولېږ دا به ډېرې بانې کوي چې زه اوس مسلمان یم ما ټوپک هغه طرف ته نیولی ما په طالب باندې جنګ نه دی کړی او زه خو په قیاسې تللی وم مړه الله دې نه کوي زه په طالب باندې جنګ وکړم دا خبرې خو به کوي که نن سبا پوجیان دا کوي الله تعالی وایي نه بس خپل کار کوه ما کان لنبی نه دی مناسب پیغمبر لره ای یکون له اسرا چې دغه لپاره دی قیدیان شي په قیدیانو باندې څه کې حتی یسخنه فی الارض په کار دا چې ټول مردار کړي وي په کار دار چې ویني دې توی کړی چې ویني توی کې پس مکه کې اله بشریت راشي تريدون عرض عرض الدنيا تاسو غواړی سامان د دنیا ازینه مراد پیډیا ده والله یرید الاخره الله تعالی غواړي اخرت تاسو لپاره والله عزیز حکیم الله تعالی دور اور ذات د حکمتونو والده نو په دې مخ کې سختی او شر دا ورستو مر روان دي بل قانون بګی دی الله سم لولا کتاب من الله که شرط نه وي که چرته نه وي حکم د الله تعالی طرف نه سبقه مخکې فیصله شوی سبقه مخکې فیصله شوی حکم د الله تعالی طرف نه نه وي نو لمسکم پی ماخذتم خامخار سیدلی وی تاسو ته په وجه د هغه مال چې تاسو واغی سره قیدیانو نه په پیدیه کې صبر تر سیدلی وی عذاب عظیم لوی عذاب به تر سیدلی د دې څه مطلب دی لولا کتاب من الله سبقا لمسکم پی ماخذتم عذاب عظیم دا الله تعالی دا قانون دی چې چاته یو حکم نه رالیږلی او هغه یو کار وکړي الله تعالی په هغې باندې نه رانیسي نو له دې نه خو مخکې دغه حکم نه راغلی که نه چې خطل یې کوي او ډېرې وینې توی کوي نو دا مخکې حکم نه راغلی نو الله پرې ونه نیول دویمه خبره د الله تعالی قانون دا و تفسیر جلالین لیکلی دي د دې د دې امت د پر الله تعالی غنیمت حلال کړو نو که دا حکم مخکې نه وی راغلی چې دې امت د پر غنیمت حلال دی نو په دې پیډیا باندې به الله تعالی تاسو ته عذاب درکړی وي خو لیکن غنیمت دی غنیمت خو جایز دی دې امت لپاره او دریم لولا کتاب من الله معنی دا ده بل قانون دا دی چې بدر والا صحابه کرام بدری صحابه کرام الله تعالی ټول معاف کړیو نو چې ټول معاف کړیو که چرته دغه فیصله الله تعالی نه وکړي چې بدری صحابه کرام به ټول معافي نو اوس پر الله تعالی بل سزا درکړي وي خامخه په کلو مما غنیمتم حلالا طیبا کله چې د مخکې آیتونه نازل شول بعضې صحابه کرام ویل نه به خورو یاره وی پیدیه ده خو نه به خور کنه اوس قلار بشتی الله وی خوره اوس هم خو کار کړی دی اوس یې وخورئ ښه په قلار مزیدار یې وخورئ په کلو خورئ مما غنیمتم هغه چې غنیمت واخیسته تاسو حلالا حلال طیبا پاک واتقوا الله ویرېږئ د الله تعالی نه ان الله غفور رحیم الله تعالی بخښنه کوونکی رحم کوونکی دی یا ایها النبی هغه دیارلسم قانون ای نبی صلی الله علیه وسلم قل لمن فی ایدیکم من الاسرى وای تا هغه چاته چې ستاسو په لاسونو کې د قیدیانو نه ای یعلم الله که معلوم که الله تعالی په قلوبکم ستاسو په زړونو کې خیرن ایمان خیرن مراد په دې کې ایمانا و اخلاصا دغه لیکلی تفسیر جلالین او نور مفسرین لیکلی یوتیکم در بکی تاسو ته خیرا غوره مما دغه مال له اخذ منکم چې تاسو نه واغستل شو و یغفر لكم بخنه بو کی تاسو ته والله غفور رحیم الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کړي و ای یرید خیانت کو کدی غواړي خیانت کول سره اسی کلمه ویلله د دې لپاره چې ځان بچ کی پدی باندې نو الله تعالی وای که تاسو سره خیانت کول غواړي پنځه اقسام د خلکو الله تعالی ذکر کړی دي خلاصه را تویم بس خبر خلاصه ده اول قسم مؤمنان مجاهدین مهاجرین یو او د ټولو اقسام حکم الله تعالی بیانوي زیر ته خلاصه یم مؤمنان مجاهدین مهاجرین یو قسم دویم مؤمنان مجاهدین انصار الله تعالی وی بعضهم اولیاء بعض د یو بل د یو بل ورونه دي دا د یو بل ورونه دي دا دو قسم شول درم مؤمن دی او مهاجر نه دی مالکم من ولایتهم من شی هجرت نه دی کړي هجرت لازم دی او ستار دشمنانو سره یو ځای اوسیږي او ته ځان لسه کوه بایکاټ دغه نه بایکاټ ها یو ټکی الله تعالی ویل دی که چرته پاغي باندې کاپیرانو ظلم زیاتې کاو او ستانه مدد وغوښتنو بیا سره مرسته وکا ها خو که بده سې دې کې اوسېده چې دغه دشمنانو سره ستا معاهده ده او سه هغه هغه ټکی وهی او تا ته چیغه وهی چې راشه اوس مجاهد آزاد میکتی نو توې پرې چې خدي وټکی خده ولې دې هجرت نکاو او زما خو سره معاهده ده زه خو سره جنگ نشم کوله څلورم قسم د خلکو کافران کټر کافران منافقان بيدینه خلک ایسای جاسوسان او دغه پوجان او پولیس الله تعالی دیو د یو بل شاند کړي په کارون د کوبر کې یو بل شاند کړي نو دا څلور قسم شول پنځم قسم چې هغه مسلمان شوی دی مجاهد دی هجرت یې کړی دی خو لیکن د اول کال نه نه دی وروستو راغلی دی ستا خواله الله وایي بیا هم ستا ورور دی که وروستو هم راغلی دی ورور دی یو دی هغه مخکینی اولین سابقون مهاجرین دی یو هغه دی یو وروستو راغی اوس الله تعالی په زړه کې واچوله چې لکه دا خو دا بیان کیږي او دا خو یقیني دا ټول دا خو پرشته مسلمانان نه دي زه چې لاړ شم د مجاهد خواله لس کاله بعد دی خواله راغی ورور دی دی ورور غاړه ولا ورکه دغه ستا ورور دی کنه بس دغه هم ستا ورور دی ان الذين امنوا یقینا ناکسان چې ایمان راوړل او هاجر هجرت کړي او جهاد جهاد کړي به اموالهم په خپل مالونو باندې وان پوسیم په خپل نفسونو باندې په سبیل الله په لار د الله تعالی کې والذین واکسان او ونصرو چې زی ور کړل مهاجرینو ته ونصرو امداد وسره کړل امداد وسره کړل د مهاجرینو سره امداد وکي او چې امداد مو سره وکه اولایک بعضهم اولیاء بعضن دغه کسان مهاجرین او انصار د یو بل دوستان دي بعضهم بعض دین اولیاء او بعضن د بعض نور دوستان دي د الله تبارک تعالی پیغمبر وای که چرته زه مهاجر نه وې نو زه بیا انصاروم صحیح حدیث تیر بخاری لولا لولا الهجرة لکنت امرأ من الانصار که زه مهاجر نه وې نو زه به یو انصار کسومه ما به د مهاجرینو خدمت کړی د مهاجرینو خدمت کول ډیر انبیاء علیه صلوات والسلام مهاجرینو ډیر صحابه کرام مهاجرینو او که مدینه ته څوک تلی په مدینه کې چې را پروت دی نبی علیه صلوات والسلام دا مهاجر دی په هجرت په ځای کې چې هغه وپات شوی نبی علیه صلوات والسلام چې کله د بیعت العقبه کاوه نو په هغې کې په مسلمانانو باندې یو شرط دا ولګاو وایي مسلمانانو ته تؤوننا وتنصرونا وتمنعوننا که په موږ پسې دشمن ناته نو زموږ سره به ودرېږئ موږ له به پناه راکوئ موږ له به په خپل ځای کې ځای راکوئ نو څوک چې ځان ته مهاجرین وای د څوک چې ځان ته انصار وای د مهاجرینو سره پوره امداد کوي کومک به سره کوي والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی دریم قسم ولم یهاجروا هجرت نه دی کړی مالکم من ولایت من شی نشته رساز د پاره د دوستانی د غینه من شی هیڅ قسم تعلق حتی تر دې پورې یهاجرو چې هجرت وکي و ان سنسروکم په دین یو کس تاسو نه امداد غړي په دین په واره کې په علیکم النصر نه امداد سره وکي الا علی قوم ها کړه د قوم سره وهل ټکول راغلل بینکم و بینهم میثاق کې تاسو د هغې په منځ کې امن دی او د امن وعده ده لوز دی ستاسو یو بل سره والله بما تعملون بصیر الله تعالی ستاسو عملونه را لیدون کړي والذین کفروا څلورم قسم هغه کسان چې ګبره کړي دي بعضهم اولیاء او بعض د یو بل دوستان دي مخکې مرتا د دې په سورۃ المائده کې وضاحت کړو یو ځکه الله تعالی قلوبهم شتا د یو بل سره وران دي او نور ډیر ځایونه کې الله تعالی دا ویلي کله الله تعالی وي دوستان دي نو تاسو ته مار دې خبره کړې او دوه مطلبونه دې زده کړئ په ټول قرآن کې مشکلات برته حل شي یو دا چې کافران د یو بل دوستان دي بعضهم اولیاء او بعض ماندار چې دیو د یو بل سره دیو د یو بل سره یو دیو د یو بل سره یو شاند کړي په کارون د کوپر کې د بيدینۍ په کارون کې یو بل شاند یو یو بل یو یو شاند کړي یو بل سره دویم مانر دیدار چې د یو بل سره دوستان دین مسلمان په خلاف باندې خپل مینس کې وران دي خو د مسلمان ته بیا یو دي او مسلمان چې دی نو په خپل مینس کې وران دي دا تبایی به دغه ذکر او هغه کسان چې کوبره کړل بعض دینه دوستان د بعض دي د مسلمان په خلاف باندې الا تفعلوه کوونه کوي تاسو دغه کار الا تفعلوه سمانه ده دو معنی که تاسو له مسلمانانو سره دوستاون دوستانه ونه کیه او دغسی قطع تعلق د کافرانو سره ونه کوي نو تکون فتنه تون فلر دی دا فتنه شي پزمکه کې او فسادون کبیر او لوی فساد براش پزمکه کې د دې سمانه ده بقوت الكفر وضعف الاسلام چې تاسو د د مسلمان په ځای باندې د کافر سره مرګرتیا وکړه د مسلمان مرګرتیا هم پرې خودله کافر و زورور شي مسلمان به کمزور شي نو فتنه راغله کنه په دنیا کې فساد خور شو وست دا جاخه تا ولټوله که تار مسلمان سره امداد کړی تر مجاهد سره ودرېدل نو کافر دغه ځای ته نشو راختل خو چې زه ولته ور کړی دی نو بیا خو خامخا دغه مشکلات راځي د الله تعالی پیغمبر وای زر تر پنځو خبرو حکم کوم چې الله تعالی ما ته دغه حکم کړی دی یو الجماعه یو د جماعت د مسلمانانو سره یو ځای شي د خپل امیر خبره اوري او تاسو هغه ته ورنه کوي نو تکون فتنتون فی الارض و فساد عریض په حدیث کې دا سره غلي دي لوی فساد به جوړ شي او خور او لور بچاله ورکوي اذا اتاکم من ترضون دینه و خلقه چې تاسو دا غینه د اخلاق په اعتبار سره خوشاله یې او دا سي په دیندارۍ ترازی نو هغه تخپل خور او لور ورکوي کورم نکړه په دنیا کې ولوی فساد خور شي نن سبا چې د فساد دروازې کولاو دي وجه دغه س ریټ په و چې ریټ په خراشین ور به کما خلک ګوسی وکي وای چې ریټ په خراغه نو بیا به خرڅ کم یو مال ساتلې دی غواګړه بیزه نو چې ریټ په خراغه نو هغه له ورکم الکه دا د سینه ده مکه وزن مشرمو د الله تعالی پیغمبر مونږ او تاسو مسلمانان یو چې مسلمانان یو نو مسلمان دی ته وای چې د الله او د الله تعالی پیغمبر خبره ومني نو بس د الله پیغمبر ته درې ځله دا خبره کړې ده که دا خور لور دی ور نکړه دیندار سړی دره نو لوی فساد براشي لوی فساد براشي لوی فساد براشي ثلاث مرات درې کرته چې د نبی اسلام ویل والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله بیا مسله دا مسله اهمه ده الله بیا ذکر کوي هغه کسان چې ایمان راوړل هجرت کړی دی jihad کړی په لار د الله تعالی کې والذین آووا ونصروا کسان چې زوی ورکړل دی مهاجرینو ته ونصروا امداد سره کړی دی اولئک هم المؤمنون حقا دا رښتونی مؤمنان دي که په دنیا کې صحیح مؤمنان ګوري نو هغه کسان چې ایمان راوړی د جهاد کوي یا مهاجرین دي انصار دي د الله تعالی د دیو ایمان ته دسخت کوي چې دا کامل مؤمنان دي کامل صحیح صحیح مؤمنان دي لهم مغفرتون وس خوشخبریانی یو خوشخبری د صحیح مؤمنان دي دویم خوشخبری لهم مغفرتون دی لپاره بخشش لري ګناهونو او دریم رزقونه الله تعالی بل روزي درکې کریم او پیدمن روزي به الله تعالی درکې مهاجرینو سره خو کوي الله تعالی به تاسو پر روزي کې برکت واچي دا چا ویل دي د الله تعالی ویل دي لسمه سپاره د سوره الانفال له څلور او یم نمبر آیات د مهاجرینو د انصار په کم ځای کې جوړه ده او په کم ځای کې د مین محبت سره چې ژوند تیریا نو الله تبارک تعالی وایي چې زه به د دشمن نه وساتم ګناهونه به له معاف کړم رزق به له درکړم عزتمن رزق به له درکړم او د دسه انصار سره بیا مینه محبت د ایمان علامه ده د الله تعالی پیغمبر وای آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار د د ایمان علامه ده چې د دسه انصار سره بیا مینه کی او د د نفاق د منافقت علامه ده چې د انصار سره څوک بغض کوي صحیح حدیث تیر بخاری والذین آمنو اګسان دغه پنځمه ډله والذین آمنو اګسان چې ایمان راوړل مين بعدو رستو د فتح مکینه هغه وخت کې فتح مکه ده دغه تی مراد ده یا من بعد نو مراد ورسته رسول حدیبیه نه پشپکم کال له هجرت باندې هغه نه ورسته ایمان راوړل دي فتح مکه پاتم کال له هجرت باندې وا او سوره حدیبیه پشپکم کال له چې د دین ورسته مسلمانان شوی دي وهاجرو هجرت کړي او جهاد او جهاد کړي ماکم ستاسو مرګرتیا کې په ولای کې منکم نو دغه ستاسو رډل نه دي دسی وطنوي چې مړه تنن راغلی او زما لس کاله وشوله نه بس چې ورستو راغی مسلمان دی کنه ستا ورور دی مرګره دی و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله په نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله هجرت او صحابه کرام وکړه نو اخوت په مدینه کې قائم ک میراث هم په دغه باندې شو دومره ورورلی وکړه یو صحابي ولته وای ان مهاجر ته زما دوه خجری ساجب کې کوم خوخه وی ویله بز طلاق ورکه متي واخله کړی نه ده خو لیکنه دا خبره ورته وکړله نو بیا وروستو دا آیات چې منسوخ شو د د سورۃ النساء په هلته کې د ذویل پروزو او د عصبو او دغسې ذویل ارحام وغیره د میراث مسایل چې کوم راغلل په هغې باندې بیا دا منسوخ شو ترجمه به زده کوي بیا مشکل حل شي و اولو الارحام او یو نسب والا خپلوان بعضهم بعض دینه اولا ببعض حقدار د میراث د بعضو نور دی په کتاب الله په حکم د الله تعالی کې یو نسب والا خپلوان به یو بل نه میراث وړي د الله تعالی په فیصله اوس دغه شوله په هجرت او په نصرت باندې به یو بل نه میراث نه وړی دوه ورونه دي دوه کسان دي یو بل سره ورورولي وکړله دنیوي ورورولي وکړله چې دواړه به یو بل ورونه وي بس ته انصاری زه مهاجر یم زما ستا وروری ده یو بل نه په دی باندې میراث نه وړی ورور دی ته ویل دی خو لیکن په نسب کې خپلوان نه دی ستا نسبینه دی ستا ورور نه دی خپل د ابي دادا نه لري پیدا او دغه سی نور چې کم د میراث احکام په سورۃ النساء کې ذکر شوی دی و اولو الارحام یو نسب ول خپلوان بعضهم بعض دینه اولا ببعض حقدار د میراث ته بعد نور د پی کتاب الله په حکم د الله تعالی کې د الله حکم وسدا شو فیصله دا شوله چې د یو نسب ول خپلوانی هغه بر یو بل نه میراث وړي ان الله بكل شيء عليم الله تعالی په هر چیز باندې پوهه ده صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه اجمعین درس لګوت شو بخشش غواړو او بس دغه صورت د جهاد صورت ان شاء الله چې خوان به لدر کړی دغه چونکی په دغه مسله کې مونږ بوخت یو نو غواړو ظلم ډیر څه غواړي چې هغه کې وایو خو لیکنه چونکی دا د روجي درس دی نو په دې خاطر باندې بیا هم مختصر وشو او په دې یو خبره باندې مونږ د الله تعالی شکریا ادا کوو هغه دا خبره ده چې عام تاسو درسونه وګورئ کله چې د جهاد مسله راشي نو په هغې باندې خپې راکږي په هغې ته لاړ شي د حج او د زکات او د روژې مسله چې راشي په هغې کې ښه تحقیقات وکړي خو د جهاد دغه نه ورتیر شه بس اخره ټکی وای او زه ترجمه کوه او سیره تیریږه چې به تا باندې چاونۍ والا پویږي پولیس ته باندې پویږي او تا صورت ختم کړی چې زه خو سره خبر نه ما کړه ویل چې پر ریکارډینګ کیمرا نشي دومره تیز وای خو الحمدلله مونږ دا وایو چې نور دې زر زر ویل شي او دا زمونږ باب دی دا زمونږ کار دی مونږ دا ان شاء الله خو وایو اگر کلګ ویل شو پاو کم ویل شو الله تعالی به خیر کې ان شاء الله بل ځکه ولګ ډیر وایو الله تبارک تعالی دې زمونږ استادو نه قبول کړي الله تعالی دې زمونږ استادو عقیده د جهاد جوړ کړي نظریه دې الله تعالی زمونږ دغه جوړ کړي الله تعالی دې زمونږ استادو د اعمال او د عقیده حفاظت کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه اجمعین